په دغه وخت کې چې دلته دغه جنګونه او واقعات پېښېږي او جریان لري، هلته د جزیرة العرب د شمال څخه یو بل لښکر رارهي دی، چې د دې لښکر مشر یا مشره یوه ښځه ده، چې دې هم د نبوت دعوه کړې ده او نوم یې سجاح بنت الحارث التغلبیه دی. د دې قوم د دې متابعت کړی دی. دغه ښځه اصلاً د عربو د نصاراوو څخه وه او اوس یې د مسلمانانو سره د جنګ اراده ده. خو پر لار یې داسې اراده وکړه چې اول به یې د بنو تمیم د قبیلې څخه را شروع کړم چې مشر یې مالک ابن نویره دی. اوس نو د مالک ابن نویره پر طرف دوه لښکره ورهي دي، یو د سجاح بنت الحارث لښکر دی چې د شمال له طرفه ورهي دی او بل د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه لښکر دی چې د غرب له طرفه ورهي دی. کوم وخت چې د سجاح لښکر و بنو تمیم ته ورسېدی، مالک ابن نویره د هغو سره د صلح خبرې شروع کړې او سجاح ته یې وویل، زه اوس د خالد ابن ولید لښکر درڅخه منع کوم، ته ما د هغه سره پرېږده. او ته چې کومو ځایو ته ورځې او هغه نیسې زه په هغو کار نه لرم. هر ځای چې تا ونیوی هغه یې ستا او نور یې زما. مالک ابن نویره او سجاح بنت الحارث پر دې اتفاق وکړ چې جزیرة العرب به په خپل منځ کې سره تقسیموي. ښځې هم دغه صلح قبوله کړه او لښکر یې امر کړ چې د مالک سره جنګ مه کوئ. بیا یې د لښکر د مشرانو سره مشوره وکړ وکړه چې اوس به چیرې ځو او د چا سره به جنګیږو؟ د دوی اتفاق د هغه یمامې پر طرف شو کوم چې هلته مسیلمة الکذاب دی او هغه هم د نبوت دعوه کړې ده. د سجاح لښکر د یمامې پر طرف رهي شو. په دغه وخت کې د خالد رضی الله تعالی عنه لښکر د مالک ابن نویره پر طرف ورهي دی. او سجاح بنت الحارث د لښکر سره د يمامې پر طرف ورهي ده. هلته بيا تر يمامې د باندې د عکرمه ابن ابي جهل رغضي الله تعالی عنه او د شرحبيل ابن حسنه رغضي الله تعالی عنه لښکرو اړولي دي او د خليفة رسول الله ابوبکر صديق رغضي الله تعالی عنه د اوامرو انتظار باسي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې و مالک ابن نویره ته ورنږدې شو مالک او د هغه ډله په دغه وخت کې په مشورو مشغوله وه او وایي د جزیره العرب حالات ګډوډ او بحراني دي هر څوک چې لشکر لري هغه غواړي چې ټوله جزیره ونیسي سجاح بنت الحارث له یو طرف مسیلمه الکذاب له بل طرف او مسلمانان د بلې خوا را رهي دي نو مشوره سره کوي چې موږ باید څه وکړو. د مشورو په اخر کې دې نتیجې ته ورسېده چې هغه رښتیا او واقعي دین اسلام دی او د ځان په باره کې یې دا ښه او بهتره ولیده چې ردت پرېږدو او اسلام ته رجوع وکړو. هلته بیا د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه سره دا اوامر ورسره وه چې یو قوم یا یوه ځای ته چې ورشې، د سهار انتظار به کوې، که مو د مرتدانو له طرفه آذان واورېدی، حمله به نه پر کوئ او د زکات په باره کې خبرې ورسره وکړئ، امو که او که مو آذان نه واورېدی، بې له خبرو حمله پر کوئ. د مالک ابن نویره قوم چې په دغه وخت کې یې لمونځ او آذان پرې ایښي وه، خو اوس یې بیرته و اسلام ته د رجوع په باره کې خبرې او مشوره سره کړې وه او عملاً یې اسلام نه و تطبیق کړی نو خود د سهار آذان ونه شو خالد رغدی الله تعالی عنه حمله پر وکړه څرنګه چې حمله ناڅاپه او د هغو په بې خبري کې وه مالک ابن نویره او د هغه قوم یې ټول بندیان ونیول. مالک ویل، موږ په مشوره کې وو او د مشورې نتیجه مو دا شوه چې موږ بیرته اسلام ته رجوع کوو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه خپلو ملګرو ته وویل، اوس د دوی حال نه دی معلوم چې رښتیا وایي که خلاف. موږ باید د دوی د حال څخه یقین حاصل کړو چې دوی اسلام ته رجوع کړې ده که یا؟ د دې بیره شته چې موږ یې پریږدو او بیا دوی حمله راباندې وکړي. نو یې ټول بندیان وتړل او خپلو ملګرو ته یې وویل چې د بندیانو سره مو ښه معامله او ګزاره کوئ. شپه راغله او د شپې ډېر شدید یخ شو، نو خالد رضی الله تعالی عنه په لښکر کې غږ کړه، دافئو اسراکم، یعنې بندیان مو ګرم او تاوده وساتئ، مګر په هغه وخت کې د جزیرة العرب په عربي کې دا اصطلاح وه چې دافع او یعنې مړه کړئ لښکر هم ټول بندیان مړه کړ مالک ابن نویره د قومه سره ووژل شو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې د مالک له طرفه بېغمه شو اوس باید د خلیفة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د امر سره سم د یمامې و طرف ته رهي شي نو خود د لښکر سره د يمامې پر طرف رهي شو او د بله طرف سجاح بنت الحارث د لښکر سره د يمامې و طرف ته ور رهي ده. هلته په يمامه کې مسيلمة الکذاب د حالاتو خبر اخلي او ځان په خبروي. هغه ته هم دا معلومه وه چې عکرمه او شرحبیل رضی الله تعالی عنهما د لښکرو سره تر یمامې د باندې اړولي دي او دا خبر هم ورسېدلی و چې سجاح هم یمامې ته رارهي ده. د بنو حنیفه چې د یمامې خلق دي او د بنو عامر چې بله قبیله ده په منځ کې هم د یوه پخواني قتل دښمني پاته وه. چي د هغه قتل د انتقام اخيستلو د پاره بنو عامر هم د يمامې د حملې د پاره ځانونه تيار کړي دي. اوس پر مسيلمه مځکه تنګه شوه. ټول لښکري د يمامې پر طرف ورهي دي. مسيلمه وويل، ښه خبره دا ده چي سجاح په يوه شي راضي کړو او بيرته وګرځي. ځکه د هغې د ګرځېدلو امکانات شته. او بیا چې موږ د مسلمانانو څخه فارغ شو بیا به یې بیرته د هغې سره معلومه کو مګر لوی او سخت مشکل د مسلمانانو دی چې بې له جنګ په بل هیڅ شي یې نسو ګرځولی نو مسیلمه او د ده قوم پر یوه فیصله اتفاق وکړي چې څو بنده یا مادې درلودې اول یوه ډله به بنو عامر ته ولیږو چې جنګ ورسره وکړي هغه به هلته مات او خنثی کو. دوهم، که سجاح راغله هغه به د یمامې په میوو راضی کو. په میوو کی به حصه ورکو او دا به بې له جنګه ولاړه شي. درېیم، د مسلمانانو د لښکرو سره به جنګ وکړو. دا د مسیلمة الکذاب فیصله وه. خیر، سجاح راورسېده او مسیلمه د خبرو دپاره ورووتی. مسیلمه او سجاح د دوو لښکرو په منځ کې د خبرو دپاره په یوه خیمه کې سره کښېنستل. د دوی فیصله پر دې وشوه چې سجاح ته به د یمامې د یوه کال نیمې مېوې ورکوي او دا به بې له جنګه بیرته ځي. د مسیلمه مقصد دا و چې د اوس د پاره د سجاح له شره خلاص شي نو يې ځکه د يمامې نيمې مېوې ورکړې او سجاح يې راضي کړ. سجاح هم بېرته ولاړه. په دغه وخت کې خالد ابن وليد رضي الله تعالی عنه و عکرمه او شرحبيل رضي الله تعالی عنهما ته ور ورسېدی. خو په لار کې د عربو د يوې قبيلې سره مخامخ شو. او هغو دا ښکاره کړه چې دوی مسلمانان دي. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې تاسې مسلمانان یاست نو ستاسې وظیفه دا ده چې زموږ تر شا چې هر څوک راپسې راغلی تاسې به هغه ګرځوئ نه به یې پرېږدئ چې راپسې راشي یا به موږ ته خبر راکوئ هغو ویل دا کار یې پر موږ خالد رضی الله تعالی عنه رهي سو تر شا نه ګوري ځکه زړه یې بېغمه دی څو عکرمه او شرحبیل ته ور ورسېدی، په دغه وخت کې لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې الهي الهام وشو او دا یې په فکر کې ور وګرځېده چې د خالد تر شا څوک نشته چې د شا له طرفه یې وساتي نو یې څو نه نفر چې پیدا کولای شوای د هغو څخه یې یوه کوچنۍ ډله جوړه کړه او ویل تاسې به په خالد پسې یمامې ته ولاړ شئ. د خالد تر شا څوک نسته تاسو به یې شا ساتئ دا ډله هم پسې رهي شوه تر څو هغه د اعرابو ځای ته ورسېده چې هغو باید د خالد رضی الله تعالی عنه شا ساتلې وای خو هلته هیڅوک نه وه یعنی هغو اعرابو پر خپله وعده وفا ونه کړه. او په خپل کار پسې تللي وه نو دغه د مسلمانانو ډلې هلته واړول چې د خالد رضی الله تعالی عنه شا وساتي. خالد رضی الله تعالی عنه هلته د عکرمه او شرحبیل په ملګرتیا د یمامې و طرف ته رهي دی. عکرمه د لښکر پر راسته طرف دی او شرحبیل د لښکر پر چپه طرف دی او مخته ځي. دوی د شپې تګ کوي او د ورځې پټیږي. غواړي چې د مسیلمه په بې خبرتیا کې یمامې ته ورسېږي. د مسلمانانو لښکر د شپې رهي دی چې یوه سیاهي یې ولیده. هلته چې ورغله یوه ډله مسلح خلق بیده دي. څوک وایي څلوېښت نفره وه، څوک وایي شپېته نفره وه. د دې ډلې مشر مجاعه ابن مراره و چې دغه مجاعه هم د بنو حنیفه د رئیسانو څخه یو رئیس دی. مسلمانانو دغه نفر ټول بندیان ونیول او ویل تاسې څوک یاست؟ خو دوی د بنو حنیفه هغه ډله وه چې د مسیلمه له طرفه د بنو عامر د حملې لپاره لیږل شوي وه. نو په شپه کې دوی بیده وه او مسلمانانو ټول بندیان ونیول. دغه نفر یې و خالد رضی الله تعالی عنه ته راوستل. خالد رضی الله تعالی عنه پوښتنې ځینې کوي چې ستاسې دین چه شي دی؟ او څه عقیده مو ده؟ دوی وايي مسیلمه زموږ نبي دی نو د هغو نفرو څخه یې یو یو نفر پس له پوښتنې وژي. خالد رضی الله تعالی عنه غواړي چې دوی د هغه خپل کفر څخه واوړي خو فایده نه کوي دوی پر هغه خپل کفر ټینګ دي نو یې یو یو ځینې وژي کم وخت چې هغو ولیده چې بې له مرګه مو نه پریږدي او دوی هم د خپله کفره نه اوښته نو یوه نفر ورته وویل، یا خالد! ته د یمامې د خلکو د پاره خیر غواړې که شر؟ په هر حال دغه یو سړی چې زموږ د ډلې مشر دی او نوم یې مجاعه ابن مراره دی پرېږده، مې وژنه. دی زموږ د رئیسانو څخه دی، دی پرېږده ضرر نه دې رسوي. که ته د یمامې د پاره شر غواړې چې د یمامې خلق دې ټول مړه کړه بیا دی هم ووژنه. او که د يمامې د خلقو د پاره خير غواړې ښايي دی ستاسې منځګړيتوب وکړي ځکه دی هم يو مشر دی خالد رغضي الله تعالی عنه د سړي خبره ومنل مجاعه ابن مراره يې پريښاوه او په خپله خيمه کې يې بندي کړ اوس مسلمانان د يمامې پر طرف رهي دي هلته مسيلمه هم د خالد رغضي الله تعالی عنه د لښکر په رسېدلو خبر شوی و مسیلمه هم خپل لښکر ویوې منطقې ته را ایستلی وو چې عقربا ورته ویل کیږي. ددغې منطقې شاته دښت وو. عقربا د یمامې تر قلاوو دباندې ځای دی. که څه هم یمامې ډیرې ټینګې او مضبوطه قلاوې درلودې مګر څرنګه چې دوی دخپل لښکر پر ډیروالي او پر خپل قوت باور او اعتماد درلودی، لوی لښکر تر قلاوو دباندې را ایستلی وو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هم خپل لښکر پر داسې ځای سره ځای پر ځای کړ چې یمامه تر لاندې وه. بیا نو خالد رضی الله تعالی عنه د لښکر بیرغونه وویشل. د مهاجرینو بیرغ، د سالم مولا ابي حذيفه رضي الله تعالی عنه سره وو، د انصارو بيرغ د ثابت ابن قيس رضي الله تعالی عنه سره وو او نورو عربي قبيلو ځان ته جلا جلا بيرغونه درلودل. اوس نو دوه لښکره سره مخامخ دي او د جنګ دپاره تياري او امادګي نيسي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د مسیلمه په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه یو حدیث اوریدلی وو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل مسیلمه لره یو شیطان دی چې حالات ورته وایي کم وخت چې دغه شیطان ورته راسي د د تر خلې ځګان راوځي کله چې مسیلمه ووینی که مو وکولای سوای چې ویې وژنی مې پریږدی او که مو وکولای سوای چې په چم سره یې ووژنی هم یې ووژنی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسیلمه په باره کې د غدر اجازه ورکړې وه او اوس خالد رضی الله تعالی عنه غواړي چې د مسیلمه سره چم وکړي او په مناسب وخت پسې ګرځي نو يې مسيلمه ته نفر ور ولېږی ويل دمخه تر دې چې جنګ شروع شي زه او ته به سره کښېنو خبرې به سره وکړو مسيلمه هم قبوله کړه او راغلی د خالد رغضی الله تعالی عنه سره کښېنستی ويل وايه څه وايه خالد رغضی الله تعالی عنه وويل زه آماده يم چې بيرته ولاړ شم خو په دې شرط چې د يمامې نيمې مېوې راکې مسيلمه ويل صبر وکړه مسیلمه لاس پورته کړ، هغه دده شیطان ورته راغی. د مسیلمه تر خولې ځګان راوځي او ویل یا نیمې میوې به سجاح اخلي او نیمې به ته اخلې نو موږ ته څه شي راپاته شوه؟ خالد رضی الله تعالی عنه وویل، د میوو دریمه حصه راکه، زه درڅخه ځم. مسیلمه ته بیا هم هغه دده شیطان راغی او تر خوله یې ځګان راوتل، ویل یا. خالد رضی الله تعالی عنه وویل، د مېوو څلورمه حصه راکه، زه درڅخه ځم. مسیلمه ته بیا شیطان راغلی، اوس غواړي چې تر خوله یې ځګان راووځي. خالد رضی الله تعالی عنه حمله پر وکړه. مسیلمه په ځغستا ځنې وځغستل او ځان یې خلاص کړ. دلته نو د دوو لښکرو په منځ کې جنګ شروع شو. اوس د مسلمانانو ټوله لښکري، د عکرمه لښکر، د شرحبیل لښکر، د خالد لښکر دوولس زره نفره دي او د یمامې یا بنو حنیفه لښکر څلوېښت زره نفره یا په بل روایت سل زره نفره دي او د دوی په منځ کي شدید جنګ شروع سو. مؤرخین وايي، د اسلام په تاریخ کي چي هر څونه جنګونه پر مسلمانانو تېر سوي وه، تر دغه جنګ شدید جنګ نه و پر تېر شوی، تر ټولو هغه شدید جنګ د امامې جنګ دی. بنو حنیفه یو قوم دی چې عصبیت یا قوم پرستی په کښې ده، تر هغه وخته جنګ کوي چې یو نفر یې پاته وي، مرګ په سترګو ویني او پر ورځغلي، نو ډېر شدید جنګ جاري او روان دی. د مسلمانانو د ټولو لښکرو عمومي قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دی او د کفارو د لښکر قومندان محکم ابن طفیل دی چې د مسیلمه وزیر وو. په خپله مسیلمه د لښکر تر شا ولاړ دی، جنګ نه کوي، فقط خلق و جنګ ته تشویقوي، نارې وهي چې نن ورځ د غیرت ورځ ده، ښځې او مالونه مو وساتئ، شرف او نسب مو وساتئ. د مسیلمه لښکر د ښځو او مالو د پاره جنګ کاوه خو په دغه جنګ کې د مسلمانانو شعار وا محمده وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې یاداوه او جنګ یې د هغه د دین د پاره وو جنګ ډیر شدید شو په دغه وخت کې د مسلمانانو لښکر سره وپاشل شو او د مسیلمه لښکر وکولای شوای چې د اعرابو له طرفه د مسلمانانو په لښکر ورننوځي. د مسلمانانو خیمې د دوی د لښکر و شاته وې چې د خالد ابن ولید په خیمه کې هغه مجاعه ابن مراره بندي و او د هغه د پیرې لپاره د خالد رضی الله تعالی عنه ښځه پاته وه. ښځه ده، توره ورسره ده او د بندي ساتنه کوي. د مسلمانانو لښکر داسې سره وپاشل شو چې د مسیلمه د لښکر مقدمه یا اولني خلق د مسلمانانو و خیمو ته ور ورسېدل، حتی د خالد رضی الله تعالی عنه و خیمه و خیمې ته ور ننوتل، توره یې پورته کړه، غواړي چې د خالد رضی الله تعالی عنه ښځه ووژني. خو هغه د دې سره بندي مجاعه ابن مراره پر نارې کړه، ښځه مه وژنئ، پرېږدئ. یعنې مجاعه د خالد رضی الله تعالی عنه و ښځې ته امان ورکړ. په دغه وخت کې د مسلمانانو لښکر بیا سره یو ځای کېږي. مهاجرین او انصار سره یو ځای شوه او بیا یې جنګ شروع کړ. براء ابن معرور رغضی الله تعالی عنه داسې عادت درلودی چې جنګ به یې ولیدی د لښکر شاته د خیمو سره به کښېنستی د بیرې څخه به رېږدېدی تر څو ادرار به ځینې وشو او بیا به په یوه وار را وغورځېدی د زمري غوندې حمله به یې کول او څوک یې مخته نه شوای درېدلای دا د ده عادت و په دغه وخت کې براء رغضی الله تعالی عنه هم د خپل عادت سره سم تود شو او په جنګ یې شروع وکړه. د دوو لښکرو په منځ کې داسې جنګ شروع دی چې چا یې مثل نه دی لیدلی. په دې حمله کې یې د مسیلمه لښکر بیرته شاته کړ. دلته نو هغه د جهاد او شجاعت عجیب او نادر حالات ښکاره کیږي. د مسلمانانو بیرغ د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه ورڅخه دی او وردمخه کیږي. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ورور دی او تر عمر رضی الله تعالی عنه د مخه مسلمان شوی دی د هغه اولو مسلمانانو څخه دی زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په جنگ کې مخته رهي دی او د کفارو په لشکر کې په یو خاص او معلوم شخص یا سړي پسې ګرځي چې دغه شخص رجال ابن عنفوه وو او په یوه روایت کې د دغه سړي نوم نهار ابن الضحال ذکر شوی دی تر څو په رجال ابن عنفوه پسې ور ورسېدی. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه نیزه پورته کړه او نهار یې په قوت په وواهه. نیزه د نهار په ځیګر ننوته او تر شا یا ملا یې ووته او ووژل شو. د دغې واقعې په لیدلو د یمامې یا مسیلمه د لښکر معنویات کمزوره شوه. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ویوې لوړي ته وخت او په لوړ آواز یې وویل، اې خلقو! غاښونه ټینګ کړئ او پر دښمن وارونه کوئ او مخ ته ځئ، که څه هم یو قدم وي. زید رضی الله تعالی عنه نور هم پسې وویل، او زه په خپله، والله تر هغو خبرې نه کوم چې الله جل جلاله کفارو ته ماته ورنکړي یا زه د الله جل جلاله سره ملاقنه شم بیا به زه خپل رب ته خپل دلیل ووایم یعنی تر هغو خبرې نه کوم چې یا کفارو ته شکست ورکوو یا زه شهید ووژل شم او زید رضی الله تعالی عنه په دغه جنګ او معرکه کې هغه وخت شهید ووژل شو چې د مسلمانانو نصرت او بری ډېر نږدې شوی و. وروڼو! څرنګه چې زموږ په بحث کې زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه او رجال ابن عنفوه دوه مهم شخصیتونه یاد کړل شوه، نو دا ښه او بهتره بولم چې ستاسې د پوره معلوماتو لپاره دغه دوه نفره یو څه معرفي کړم. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د څو نفرو اصحاب کرامو سره ناست وو او خبرې یې سره کولې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څو لحظې ساکت او پټه خلص بیا یو اصحاب کرامو ته مخ ورواړاوه او وی فرمایل په تاسو کې یو سړی دی چې د دوږخ په اور کې به چې د دوږخ په اور کې به یې یو غاښ د احد تر غره لوی وي، یعنې په تاسې کې یو دوږخي دی، او د دې د پاره چې ډېر عذاب ورکول شي، یو غاښ به یې دونه لوی وي لکه د احد غر، نو نور بدن به یې څونه وي؟ د دغه خبر په اورېدلو سره د مجلس ټول حاضرین په بېره کې شوه، هر یو پر ځان بیریږي چې دغه نفر زه نه یم او یو وخت په امتحان کې ونه لویږم هر یو پر ځان بیریدی چې اخره خاتمه مې بده یا پر کفر نسی مګر د ټولو هغو کسانو چې په دغه ورځ دغه خبره ورته سوې وه خاتمه په خیر سره سوه یا خو یې فی سبیل الله شهادت په نصیب شو یا د اسلام او مسلمانۍ په حالت کې مړه شوه. د هغه مجلس د خلقو څخه فقط دوه نفره ژوندي پاته وه چې یو یې ابو هریره رضی الله تعالی عنه وو او بل یې رجال ابن عنفوه وو. ابو هريره رضی الله تعالی عنه هميش په بيره او وارخطايي کي وو چي دغه پيش بيني زما په نصيب نه سي تر څو چي الهي تقدير دغه پرده د دغه بد بخت د د دغه بد بخت د خاوند څخه پورته کړه. رجال ابن عنفوه مرتد سو او د مسيلمة الکذاب ملګری سو. دلته نو هغه څوک معلوم شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې د بد مستقبل او بدې خاتمې خبر ورکړی و چې هغه دغه رجال و. رجال ابن عنفوة څوک و؟ رجال د یمامې د خلقو څخه یو نفر وو چي یو وخت ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته بیعت کوونکی او مسلمان ورغلی کوم وخت چي اسلام او قرآن زده کړه نو بیرته خپل قوم ته ولاړی بیا مدینې منورې ته نه ولاړی مګر هغه وخت ولاړی چي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم رحلت کړی وو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه ټاکل شوی و. رجال و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د یمامې د خلقو حالات بیان کړه او دا یې ورته وویل چې هغه چې هغه ټوله پر مسیلمه راټول شوي دي. بیا یې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته دا وړاندیز هم وکړ، که ته ما د یمامې خلقو ته د خپل قاصد په صفت ولېږې چې هغه خلق پر اسلام ټینګ کړم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم اجازه ورته وکړه او رجال یمامې ته ولاړ. هلته مسیلمة الکذاب ورته وویل، که ته خلقو ته ووایې چې مسیلمه هم نبي دی، زه به تاته وزارت او ډېر مال درکړم. اوس چې رجال د مسیلمه پر شاوخوا دغه ډېر خلق ولیده، د ده دا خیال شو چې دوی غالبه کېږي، نو د ده غادر او خائن نفس ورته وویل، ښه خبره دا ده چې د اوسه څخه لا د مسیلمه په حکم او دولت کې، هغه چې ژر راتلونکی دی، یو مقام او کرسۍ لاس ته راوړم. نو یې اسلام پرېښاوه او د مسیلمه و ډلې ته ورداخل شو. حقیقت خبره دا ده چې و اسلام ته د دغه رجال خطر په خپله د مسیلمه تر خطر ډیر وو ځکه ده د هغه خپل پخواني اسلام او هغه مودې څخه ګټه اخیسته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وختو کې یې په مدینه منوره کې تیره کړې وه خاصتاً چې د قرآن مجید ډیر آیاتونه یې هم په یاد وه او اوس د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفة المسلمین له طرفه قاصد او سفیر هم دی، نو د دغو ټولو اوصافو څخه یې د مسیلمه د درواغجن نبوت د اثبات لپاره په خبیثه طریقه ګټه واخیسته، د خلقو په منځ کې به ګرځېدی او ویل به یې، ما د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه اورېدلي دي چې ویې فرمایل، مسیلمه زما سره په رسالت کې شریک کړل شو او دا به یې هم ورسره وویل، اوس چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفات شو نو د نبوت او وحیو د بیرغ اخیستلو دپاره تر ټولو خلقو حقداره مسیلمه دی. درجال د دغو درواغو په سبب د مسیلمه پر شاوخوا ډېر خلق راوګرځېده او مسیلمه یې په نبوت ومانه. درجال دغه خبرونه و مدینې منورې ته رسېدل او مسلمانان و دغه خطرناک مرتد ته، هغه چې خلق یې په لویه ګمراهي کې اچولي وه، د قهره څخه سره ایشېده. مسلمانان پوهېده چې رجال به په دغه خپله ګمراهي سره مسلمانان و یوه لوی جنګ ته مجبوره کړي. خو په ټولو مسلمانانو کې هغه چې په ډېر قهر او غضب کې وو او د الله جل جلاله څخه یې غوښته چې د دغه رجال سره مخامخ شي، هغه هغه صحابي وو چي د سيرت او تاريخ په کتابو کي په دغه خواږه نامه سره زيد ابن الخطاب رضي الله تعالی عنه ياديږي. زيد ابن الخطاب رضي الله تعالی عنه څوک وو؟ تاسي يې خامخا پيژنئ چي دی د عمر ابن الخطاب رضي الله تعالی عنه ورور دی. هو د عمر ابن الخطاب مشر ورور دی تر عمر رضی الله تعالی عنه د مخه و اسلام ته داخل شوی دی او تر عمر رضی الله تعالی عنه د مخه په فی سبیل الله جهاد کی شهید شوی دی زید رضی الله تعالی عنه د جنګ د میدان مشهور پهلوان وو پټ خولی او ساکت انسان وو پر الله او رسول الله او الهي دين يې راسخه او ثابته ايمان درلودی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په هیڅ غزا کې نه دی پاته شوی، په هر جنګ او غزا کې دونه په نصرت پسې نه ګرځېدی لکه په شهادت پسې چې ګرځېدی. د حد د احد په ورځ چې د مسلمانانو او مشرکانو په منځ کې جنګ شدید شو، زید ابن الخطاب رغدی الله تعالی عنه د جنګ په میدان کې ولاړ و، هم یې وهل کول هم وهل کېدی. د ده ورور عمر ابن الخطاب رغدی الله تعالی عنه ولیدی چې زغره ځینې لوېدلې ده او دښمن یې په اساني سره وژلی شي. عمر رضی الله تعالی عنه پر نارې کړه، یا زید! دغه زما زغره واخله، په دغه جنګ کوه. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل، زه هغه شهادت غواړم کوم چې ته یې هم غواړې او بې له زغرې یا بې له سپره یې په پوره قهرماني او فداکاریز جنګ کاوه. موږ مخکې وویل چې زید رضی الله تعالی عنه ډېر کوښښ کاوه چې د رجال سره په جنګ کې مخامخ شي. او دا یې تمنا وه چې د رجال د خبیث ژوند پای ته رسېدل یوازې د ده پر لاس وي. د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په فکر رجال یوازې مرتد نه وو او د هغه مرتد کېدل هم د قناعت په لحاظ نه وه چې اسلام د باطل دین ورته ښکاره شي بلکې هغه د دنیا او د کرسۍ په امید او د منافقت په حیله مرتد شوی وو. زید ابن الخطاب رغدی الله تعالی عنه په دغه صفت کي چي د درواغو او نفاق څخه یې ډېر بد راتله عینا داسي وو لکه د ده ورور حضرت عمر ابن الخطاب رغدی الله تعالی عنه هیڅ شي او هیڅ کار د دوی قهر او غضب دومره پر جوش نه راوستل لکه هغه منافقت چي د ذلیلي دنیا د حاصلولو دپاره وي. یا د کښتو او شهواني غرضو د لاسته راوړلو دپاره وي او رجال هم د دغه پست او کښته اغراضو دپاره دغه د منافقت ګناهکاره رول لوباوه. د ده په رول لوبولو د مسیلمة الکذاب د ملګرو شمېر ډېر زیات شو، نو دی و چې په دغه خپل عمل سره یې ډېر انسانان، که د مسلمانانو څخه وه که د مرتدانو څخه وه و مرګ او هلاک ته برابر کړه چي د ردت په جنګو کي ووژل سوه اول يې ګمراه کړه او آخر يې هلاک کړه دا ټوله د څه شي لپاره دا ټوله د هغي لئيمي طمعي په سبب چي د ده نفس و ده ته ښايسته کړې وه زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خپل ځان د دې لپاره آماده کړی وو چې خپل مؤمن حیات د دغه فتنې په محو کولو کې د لاسه ورکړي. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په مسیلمه پسې نه ګرځېدی بلکې په داسې چا پسې ګرځېدی چې د خطر د لحاظه تر مسیلمة الکذاب لوی وو او د جرم په لحاظ اشد مجرم وو چې هغه رجال ابن عنفوه وو. نن دا د د يمامې ورځ راغله، خالد ابن وليد رغدی الله تعالی عنه اسلامي لښکر وخپلو ځايو ته سره ووېشی او د لښکر بيرغ يې وچاته ورکړ؟ د لښکر عمومي بيرغ يې وزيد ابن الخطاب رغدی الله تعالی عنه ته ورکړ. بنو حنيفه چې د مسيلمه لښکر وو په مرګ جنګ کاوه. په شروع کي جنګ د يمامې په ګټه وو او د مسلمانانو څخه ډېر نفر شهيدان سوه. زيد ابن الخطاب رغضي الله تعالی عنه وليده چي د ځينو مسلمانانو په زړو کي بېره پيدا سوه نو زيد ابن الخطاب رغضي الله تعالی عنه ويوې لوړي ته وختي او په لوړ آواز يې نارې کړه، اې خلقو! خپل غاښونه ټينګ کړئ، پر دښمن وارونه کوئ او مخ پر وړاندي ځئ. والله زه به تر هغو خبرې ونه کړم تر څو چې الله جل جلاله کفارو ته ماته او شکست ورکوي یا زه د الله جل جلاله سره ملاقي شم او بیا به خپل دلیل ورته ووایم. وروسته دهغې لوړې څخه راکښته شو، خپل غاښونه یې ټینګ ونیول او شونډه او شونډان یې سره جفت کړه او دده په نیز د جنګ مرکزیت او حالت په رجال پورې تعلق درلودی. د دښمن په څپو داسې ورننوتی لکه غشی او په رجال پسې ګرځي تر څو چې رجال یې ولیدی دلته نو کله د چپه طرفه پر راسي او کله د راسته طرفه پر راسي هر وخت چې به رجال د لښکر او جنګ په څپو کې ځینې ورک شو زید رضی الله تعالی عنه به بیا په پسې و چې بیا به یې رجال ولیدی توره به یې ورته برابره کړه مګر د لښکر څپو به بیا رجال ځینې ورک کړي زید به بیا په پسې وو چې د لاسه یې ونه وځي، څو په اخر کې یې تر غاړه ونیوی او توره یې پر هغه سر ور پورته کړه چې په غرور، درواغو او خباثت ډک وو او په نیزه یې داسې په نس کې وواهه چې تر شا یې ووتل. د درواغجن او منافق رجال په وژلو سره د مسیلمه او د هغه د جنګ د قومندان محکم ابن طفیل په زړو کې بیره پیدا شوه. او د دوی په لښکر کې د رجال د وژل کېدلو خبر داسې ژر نشر شو لکه د باد په ورځ چې اور نشرېږي. دا ځکه چې مسیلمه و خپل لښکر ته د قطعي کامیابۍ وعدې ورکولې او ورته ویل به یې چې د کامیابۍ په سهار به دی او رجال او محکم ابن طفیل خپل دین نشروي او خپل دولت به جوړوي، خو اوس هغه دی رجال ووژل شو. نو د مسیلمه دغه پیشبیني درواغ شوه. داسې معلومیږي چې سبا به محکم هم ووژل شي او بل سبا به په خپله مسیلمه هم ووژل شي. په دغه قسم د زید ابن الخطاب رغدی الله تعالی عنه ضربې او وارې د مسیلمه د لښکر په صفو کې تزلزل او وارخطایي پیدا کړه. مګر کوم وخت چې د رجال د وژل کېدلو خبر په مسلمانانو کې نشر شو، د دوی عزم او همت د لوی غرو پر قسم لوړ او ثابت شو. هغه زخمیان چې یې پراته وه، بیا راپورته شوه، تورو ته یې ور حمله کړه، هغه خپل زخمونه او دردونه یې هېر کړه، حتی هغه کسان چې د مرګ په حالت کې وه، د دوی د ژوند څخه بل څه نه وه پاته بې له یو څو ساوې یا څو نفسه، دغه خبر د هغو و غوږو ته داسې ور ورسېدی لکه یو خوږ او شیرین خوب چې څوک یې ویني. دا یې خوښه وه چې په دوی کې یو څه قوت وای او بیا د جنګ دپاره راپورته شوي وای. دغه د کامیابۍ منظر یې په دغه آخري حالت کې لیدلی وای. مګر هیهات! دا کله کېدلای شي؟ و دوی ته اوس د جنت دروازې د دوی د استقبال دپاره خلاصې شوې وې. او دوی اوس اورېدل چې د جنت د دروازو څخه د دوی په نومو ورنارې کېدل. د رجال تر وژلو وروسته زید بن الخطاب رضی الله تعالی عنه خپل لاسونه و آسمان ته پورته کړه و خپل رب ته یې دعا کول او د خپل رب د نعمتو شکر یې ادا کاوه. بیا یې په هغه پټه خوله خپلې تورې ته ورحمله کړه او په جنګ یې شروع وکړه. ویلي ده چې جنګ د مسلمانانو په ګټه دی. او د دوی حتمي نصرت را نږدې کېدونکی دی، نو د خپل ژوند د خاتمې لپاره تر دغه ښه وخت و ده ته نه ور معلومېدی. دلته یې دا تمنا او ارزو وکړه چې کشکې مې الله جل جلاله دغه د یمامې په ورځ شهادت په نصیب کړي. د شهادت په شوق د دښمن په منځ کې داسې ودرېدی چې هغه خپله عظیمه خاتمه یې غوښته. او په اخر کې دغه زموږ جنګي قهرمان شهید ولوېدی، بلکې داسې ووایاست چې شهید پورته شو. دا د زید بن الخطاب رغدی الله تعالی عنه لنډه سوانح وه او اوس به بېرته د بنو حنیفه جنګ ته ولاړ شو. جنګ ډېر شدید دی او د مسلمانانو لښکر په نوې حمله کې پر مخ ورهي دی. هلته مسیلمه نارې وهي، الاموال النساء یعنې ښځې او مالونه د لاسه مه ورکوئ. بنو حنیفه بیا ټینګ شوه او جنګ یې شروع کړ. د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته د مسلمانانو څخه یوه نفر بیرغ پورته کړ، مګر د جنګ د شدته څخه پر شا ځې تر داسې اندازې چې د مسیلمه لښکر د بل وار لپاره د مسلمانانو خیمو ته ور ورسېد. دلته مسلمانانو نارې شروع کړې، یا للانصار، یا للانصار! دلته بیا د مسلمانانو لښکر سره یو ځای شو، خاصتاً انصار سره راټولېږي. یو د هغو کسانو څخه چې دغه جنګ یې لیدلی دی او پکښې حاضر وو، عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رغدی الله تعالی عنه دی، هغه وایي، کوم وخت چې دغه ناره وسوه، یا للانصار! یو د انصارو څخه چې د جنګ په شروع کې په چپه اوږه کې په غشي ویشتل شوی وو، دغه چپه طرف یې شل او بدن یې بې حرکته شوی وو، هغه شل نه هغه شل نفر چې دغه ناره واورېده چې یا للانصار توره یې واخیسته غواړي چې د جنګ میدان ته ورداخل شي خو تګ نشي کولای حتی ولاړېدلی نشي نو یې په څکېدلو شروع وکړه ورڅکېږي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل یا ابن اخي ای وراره څه کوې ته نه ځې تلای ده ویل، هغه ناره کوونکی زما په نامه نارې راوهي. ما ورته ویل، هغه ستا په نامه نه دي درنارې کړي، بلکې هغه وايي، یا للانصار! ده وویل، زه د انصارو څخه یم او دغه د دوی نارې ته باید جواب ووایم. دغه د دوی بلنه باید قبوله کړم، که څه هم په سکېدلو سره وي. او دغه سړی تر هغه وخته د جنګ میدان ته ورسکېدی، څو شهید شو. دلته د مسلمانانو فداکارۍ ښکاره شوې او مسلمانانو خاصتاً انصارو په نوې حمله شروع وکړه څو د مسیلمه لښکر یې بیا پر شا کړي. مسیلمه د لښکر تر شا ولاړ دی او خلق و جنګ ته تشویقوي. محکم ابن طفیل د مسیلمه د لښکر قومندان دی او درېیم وار یې بیا د مسلمانانو پر لښکر حمله وکړه. دا ځل بیا د مسلمانانو لښکر ماته وخوړه او په تېښته یې شروع وکړه. د جنګ میدان یې پرېښاوه. په دغه وخت کې د مسلمانانو بیرغ سالم مولا ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه پورته کوي او دغه نارې وهي، یا اهل القرآن! دا وار د مسلمانانو شعار او ناره یا اهل القرآن سوه او وایې، یا اهل القرآن زینو القرآن بالفعال بالفعال یعني اې د قرآن اهله، اې د قرآن حافظانو قرآن په عمل سره ښایسته کړئ، عمل په وکړئ. په دغه ناره سره په سوو د قرآن مجید حافظان راټول شوه. د هر چا چې قرآن مجید په یاد و، هغه په میدان جنګ کې ودرېدی او په جنګ یې شروع وکړه. دغه د قرآن مجید د حافظانو شمېر اووه سوه او څو نفره و. دغه اووه سوه نفره د څلوېښتو زرو یا یو لک نفرو په مقابل کې جنګېږي، چې د دوی د جملې څخه پنځه سوه نفره حافظان شهیدان شوه. سبحان الله دغه د قرآن مجید واقعي حافظان و چې د قرآن کریم د عملي کولو د پاره پنځه سوه نفره په یوه وار په دغه جنګ کې شهیدان سوه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې په دغه جنګ کې حاضر و او د دغه جنګ ځینې حالات یې لیدلي دي هغه خپل لیدلي حالات بیانوي او وایي والله عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه مې ولیدی چې پر یوه ډبره ولاړ و او نارې یې وهلې، یا اهل القرآن زینوا القرآن بالفعال د هغه غوږ پرې و او په سر یې ځړېدی، خپل غوږ یې هېر و، د هغه په فکر کې نه و او نارې یې وهلې. همدارنګه ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنه شدید جنګ کاوه او کفار یې وژل. خو د کفارو له طرفه ووهل شو، د اوښه ولوېد، شهید کړل شو. دغه کافر ورتېر شو، غواړي چې نور یې هم ووهي، مګر د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه اوښ پښه پورته کړه او کافر یې پر مخ وواهه او ویې وژی. وروڼو! موږ مخکې وویل چې سالم مولا ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو بیرغ پورته کړ، خو د کفارو حملې پر ډېرې شوې، سالم رضی الله تعالی عنه نه غواړي چې پر شا ولاړ شي، نو یې د مځکې په ریګو کې غار جوړ کړ او دی پکښې ودرېد، دا د دې لپاره چې پر شا ولاړ نه شي او تر هغو یې جنګ کاوه چې دواړه لاسونه یې د تورو په ضربو یا وارو پرې شوه، بیا یې هم تر هغو بیرغ لوړ نیولی و څو شهید ووژل شو. په دغه جنګ کې د جهاد او شجاعت داسې نمونې ښکاره شوې چې په هغو سره مثال راوړل کېږي او بیا د مسلمانانو د صبر په سبب او د قرآن کریم د حافظانو د ثبات او شجاعت په سبب د مسیلمه لښکر شاته ووهل شو او مسلمانانو پر کفارو شدیده حمله شروع کړه. د مسلمانانو له طرفه یو غشی ورغلی او پر محکم ابن طفیل وموښتی. محکم د مرتدانو د لښکر مشر او قومندان دی. ویل کیږی چی د دغه غشی ویشتونکی عبدالرحمن ابن ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنهما وو. محکم ولیده چی د مسلمانانو د دغه شدیدی حملی په مقابل کی د ده لښکر پر شا ځی. پوه شو چې لښکر یې ماتیږي او شکست خوري نو یې نارې کړه، یا اهل یمامه! باغ ته ننوځئ. دلته د عقربا و منطقې ته نږدې یو باغ و چې شاوخوا ډیر لوی او لوړ دیوال پر راګرځیدلی و او دغه باغ د یمامې د قلاوو څخه د باندې و محکم ابن طفیل خپل لښکر امر کوي چې دغه باغ ته ننوځي. د مسیلمة الکذاب لښکر باغ ته ننوتی او په خپله مسیلمه هم په دغه باغ کې دی. کوم وخت چې ټول لښکر باغ ته ننوتی د باغ دروازه یې وتړل، مسلمانان په پسې دي خو د باغ دیوالونه ډېر لوړ دي، نشي کولای چې تر دغه لوړو دیوالو ور واوړي. دننه په باغ کې د مرتدانو د لښکر په زرهاوو نفر موجود دي. مسلمانانو باغ محاصره کړ، مګر اوس څنګه ور ننوځي؟ د ننوتلو لار نشته. که مسلمانان وغواړي چې تر دېواله ور واوړي، د مسیلمه نفر هلته ورته ناست دي او وژني یې. دلته د براء ابن مالک رضی الله تعالی عنه عظمت ښکاره شو. هغه برا ابن مالک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي ډیر خیرن او سپیره سړی به وي چې د دروازو څخه شړل کیږي مګر که یې الله جل جلاله ته قسم ورکړي الله جل جلاله دغه د قسم ورپوره کوي او د هغو کسانو څخه یو هم برا ابن مالک دی یعنی ډیر داسی کسان سته چی په ظاهری شکل به خوار او غریب وی څوک په اعتبار نه ورکوی مګر که دغه سړی وویل. محترمو ورونو څرنګه چی فتا پای ته ورسیده نو زموږ پاته بحث یا پاته قصه به په راتلونکی څلرمه فته کی واوری انشاء الله تعالی وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته